الله علیه وسلم تخویف دنیوي نمونه او د فرعون فرعون الله راواغشت اخري به دغه داو او په دریاب کې غرق او چې غرقه وي نو دقه وخت کې د کلمه شروع کړه نو ورته وایي اوس سرکوزیه کلمه وې او مخکې د نافرمانی کوله دا بیان شو اوس بیان د دې کوي یو سړی نافرمانی کوي خبره نه مني نو دا دونه بده نه ده خو چې چا سره د چا احسانات بې اندازې وي او د احساناتو په مقابله کې یو سړی نافرمانی کوي نو دا ډېره بدی نو الله بن اسرائیلو ته وایي تاسو وګورئ ما تاسو سره څونه احسانات وکړه او سره د دې احساناتو بیا راځئ او تاسو زما نافرماني کوئ نو وایي ولقد بوأنا یقینا ځای ورکه مونږه ولقد بوأنا مونږه که نه دغه کوي ټیکانه ورکړه مونږه ولقد بوأنا یقینا ځای ورکه مونږه بنی اسرائیل بنی اسرائیلو ته دلته معنی کوي مزری استاد معنی کوي صالحون ای مناسبو هغه ځای نه ځارېږه چې هغه ستا د طبیعت سره برابري د هغې اب و هوا ستا د طبیعت سره برابري ګورې مصر فرعون سره د قوم الله هلاک کو مصر ګوله ډېره باد علاقه و دی هم وله ورکو دیخوا شام چې الله پاک د هغې باره کې وایي موږ د دې علاقه کې برکت اچولی دی دا دا فلسطین دا نن چې تاسو ورته اردن وایې دا ټولې علاقې الله چا ته ورکړې دوی ته ورزقناهم او موږ رزق ورکه هغوی ته من الطیبات د هغه پاکو سترونه پاک سوتره خوراکونه مې دوی ته ورکړ دا ښایسته ښایسته میوې خیر دا خو په پخوا بني اسرائیلو باندې شوي وو د هغه وخت نه دا بني اسرائیل را روانو را روانو تر د رسول الله د زمانې پورې ټول متفقو چې آخره زمانه کې به داسې یو پیغمبر راځي او د هغه نوم به احمدي او په هغه به الله کتاب رالیږي دغه کتاب نامه به قرآن مجیدي هغه ته به الله یو دین ورکوي د هغه دین نامه به اسلامي دا ټول یهود په دې باندې سو متفقو تر د چا پورې د رسول الله د زمانې پورې خو چې کله رسول الله راغی نو د زد او د عناد د وجې نه دا بدقسمته خلک د خلاف شو فما اختلفو نو هغوی اختلاف نکو د رسول الله په باره کې حتی تر دې پورې حتی تر دې پورې جاءهم العلم چې راغی هغوی ته یقینا چې کله رسول الله راغی او د هغه خبرې واورېدې د هغه هغه صفتونه یې وکتل او ښه یقین یې پرې راغی بعد الیقین دوی دغه شو دغه خلاف شو فما اختلفو نو هغوی اختلاف ونه د رسول الله په باره کې حتی تر دې پورې جاءهم العلم چې راغی هغوی ته یقین که د علم معنا یقین وکړي هم صحیح ده لیکن علم کله په معنا د معلوم سره راځي ښه لکه تاسو وایې که نه خلق خلق په معنا د څه سره دی د مخلوق سره نو تر دې پورې چې راغی دوی ته العلم هغه معلوم دوی ته خو مخکې رسول الله معلوم و که نه خو چې هغه معلوم ورته راغی بیا انکار وکړه ان ربک یقینا رب ستا چې دی یقضي بینهم هغه به فیصله وکړي په منځ د دوی کې ان ربک یقینا رب ستا چې دی یقضي هغه به فیصله وکړي بینهم په منځ د دوی کې کله یوم القیامه په ورځ د قیامت که چا منلی وي هغوی به هم فیصله وکړي او که چا نی منلی او دا فیصله به په څه کې وکړي فیما په هغه خبرو کې کانو فیه یختلفون چې هغوی به په هغې کې اختلاف کو بیا وی فان کنت فی فان کنت فی شک کچرې ته په شک کې فان کنت فی شک کچرې ته په شک کې مما د هغه کتاب نه انزلنا الیکا چې موږ را لیږلی دی تا ته دا خبره چا سره ده وی که ته په شک کې نو فسأل الذین ته تپوس وکړه د هغه خلکو نه یقرؤون الکتابه چې هغوی لولي د الله کتاب من قبلک مخکې ستانه د یهودو چې کم حق پرس علما دي د هغوی نه تپوس وکړه ځینې خلک وایي دا خبره د رسول الله سره ده فان کنت فی شک که چېرې ته په شک کې په دې قرآن مجید کې د شکی نو ته لاړ شه د یهودو چې کم حق پرس علما دي د هغوی نه تپوس وکړه چې دا قرآن حق دی او که نه دی او ستاسو به سوال وکړي چې رسول پاک خو شک نو دا بیا ورته ولې وایي وایي په دې کې اشاره ده یقینوالي د دې خبرې ده دا زمونږ علما نه دي دوی چې چاته مسله وکړي که نه خو چې مسله ورته پوره یقیني نه معلومه نو هغه دغه کوي خو چې مسله ورته یقیني معلوموي وایي دا مسله مې درته وکړه او لاړ شه مدرسې ته او تپوس وکړه چې کومه خبره یقیني وي وایي دا خبره داسې ده او کنی لاړ شه دغه ته مدرسې ته نو د دې دا مطلب نه دی چې ستا شک دی مطلب د دې دا دی چې بیان د یقینوالي د دې خبرې دی دا قرآن بلکل یقیني دی او که د شک منډه تپوس وکړه نو ما وې دې کې بیان د شک د پیغمبر نه دی بلکې بیان د یقینوالي د دی دی یا دسې وکې یا هماغه زړه خبره کو تاسو څه وایې لورې تا ته ویم او انګورې ته یې واوره خبره رسول الله سره ده خو اورول چاته دي ما او تا ته یا لکه که په دې قرآن کې د چا شکی که د زیدی او که د عمری او که د بکری نو چې شک راشي په یو مسله کې نو خلک د علماو نه تپوس نه کوي منډی چې د یهودو کم حق پرس علما دي ریاضه لیکن ځنې خلک وایي چې دا په ان کنت کې دا د تیز ور دی که نه دا خطاب رسول الله سره نه دی دا عام خلکو سره دی ما سره او تا سره او بل سره فان کنت کچریه ته ای اوریدونکي د دې خبرې فی شک نه په شک کې او دا شک دی د څه نه مما د هغې نه انزلنا الیکه چې موږ رالیږلی دی تا ته دا قرآن ما ته هم رالیږلی دی تا ته هم دی بله ته هم دی نو خلک چې په مسله کې شکی نو د چا نه تپوس کوي د علماو نه فاسأل الذین ته تپوس وکړه د هغې خلکو نه یقرؤون الکتابه چې هغوی لولي کتاب الله کتاب من قبلکه مخکې ستانه چې هغه د یهودو حق پرست علما دي لکه عبدالله ابن سلام یا نور لقد جاءک الحق یقینا راغلی دی تا ته حق من ربک د طرفه د ربستانه فلا تکونن نو خامخا ته مه کېږه من الممترین د شک کوونکو نه ولا تکونن او خامخا ته مه کېږه من الذین د هغې خلکو نه کذبو چې هغوی دروغ وی بی آیات الله د الله آیاتونو ته ولې که د الله آیاتونو ته دې دروغ وي فتکونه نو شیبته من الخاسرین د چا نه د تاوانیانو او د نقصانیانو نه ان الذین یقینا هغه خلک حقت علیهم چې ثابته شوې ده په هغوی ان الذین یقینا هغه خلک حقت چې ثابته شوې ده علیهم پاغوی کلمت ربک خبره د رب ستا چې دا ایمان نه راوړي او دا جهنمیان دي دا خلک چې دي چې هغه زدیان او عنادیان دي لا یؤمنون هغوی ایمان نه راوړي هسې رسول پاک به ډېره زیاته خواري کوله چې دا چا خو به ایمان نه راوړو یو ځل بیان وکا بیا بیان وکا یو دلیل بیان کا بل دلیل بیان کا الله پیغمبر ته وایي دا زدیان دي زدیان یو دلیل دوه دلیل نه چې دا دنیا ورته په بله واړی که نه دوی دغه نه روړي ایمان ولو جاءتهم اگر کراشي دوی ته کل آیت هر قسم دلیل یو وخت کې به ایمان راوړي چې اپریشن پې شروع شي حتی تر دې پورې یرو العذاب العلیم چې دوی وویني عذاب درناک بیا مسله ده د نوح علیه السلام په قوم باندې الله عذابونه راوستي که نه هغه ضمنا اجمالی طور باندې د هود علیه السلام په قوم باندې الله ایمان عذابونه راوستي و که نه د صالح علیه السلام په کلو باندې الله عذابونه راوستي و که نه هلکه دا څه بدبخته خلک وو په کارو دې کلو والاله چې دوی په الله باندې چې د الله عذاب یې لیدلی وي چې لیدلو سره یې دغه راوړی وي ایمان لیکن بدبخت او د الله عذاب یې هم لیده او د لیدلو نه پس بیا ایمان رانه وړو یو خوش قسمته قومو چې هغه د یونس علیه السلام قومو هغوی چې کله د الله عذاب د لرې نه ولیده زر پاسېدل او ایمان یې راوړی چې ایمان یې راوړو هغه عذاب تې الله لرې کړ فلولا کانت ولنو فلولا کانت ولی نو قریت یو کلی مراد د کلی نه څه دي خاوندان د کلي آمنت چې هغې ایمان راوړی وي دغه کلو والا کې ولې نو یو کلی چې هغوی ایمان راوړی وي او فنفعها او فیده رسولی وي هغې ته ایمانها ایمان د هغې لیکن بدبخت و الا قوم یونس مگر یو قوم د یونس علیه السلام چې یونس علیه السلام قوم ته ووی چې ګورې خبره ومنې او کوم نه منله که نه نو ګورې درې ورځې پس د باندې عذاب راځي او زه دنه لاړم د الله په حکم چې یو ورځ تېره شوه بله ورځ تېره شوه چې درېیمه ورځ شوه عذاب پې شروع نو خو د عذاب نښې راښکاره شوې لکه دا دون نه دي په داسې شکل پې راغی خو لا شروع نو دقه وخت کې دوی دغه راوړو عذاب راوړو ایمان یې راوړه الله یې دغه دی دوی ته دغه ورسو د هغه ایمان فایده ورسوله مسله دا ده چې په قوم باندې عذاب راشي او د عذاب شروع شي دا خلکو یا پریشن شروع شي نو دغه وخت کې بیا د کافر ایمان الله نه قبلی لکه فرعون له چې په دریاب کې غوپې ورکولې که نه نو بیا د ایمان راوړو لیکن دا مسله ده چې عذاب لا شروع نی او ایمان سړی راوړي نو الله ایمان څه کوي قبلوي ګوره د موسی علیه صلات وسلام چې هغه تورات راوړه نو دوی نه من د عذاب په شکل پې الله غر روچت که که نه وایي منې که نه منې نو ګوره عذاب پې را روان دی خو لا شروع نه دی چې دوی وی منو الله عذاب لرې کړي الا قوم یونس مگر قوم د یونس علیه السلام لما آمنو کله چې هغوی ایمان راوړو کشفنا عنهم موږ لرې که د هغوی نه عذاب الخزي عذاب د شرمندګۍ فی الحیات دنیا په ژوند د دنیا کې ومتعناهم موږ سامان د ژوند ورکه هغوی له الهین تر د یو وخته پورې هسې په دې ځان پوهوې د یونس علیه السلام وسلام د قوم سره چې الله کومه معامله کړې ده هغه د خپل قانون خلاف نه ده ښه دا د الله عام قانون دی عام چې په یو قوم باندې عذاب راشي خو لا عذاب شروع نی او دوی ایمان راوړو الله ورته د ایمان فایده رسوي امیدګله خیال دی دی نورو قومونو ایمان را نه وړو یو د یونس علیه السلام قوم دغه راوړو ما به په دې به ځان پوهوې چې د یونس علیه السلام د قوم سره چې الله کما معامله کړې ده هغه د خپل عام قانون نه خلاف هغه نه وه بل دا دی د عذاب تی الله ولې لرې کو ځنې بدبخته خلک دي تفسیرونه هم جوړ کړي دي نامې اغشتو ته ضرورت نشته هغه وی دا عذاب تی زکه لری شو د دین په مسله کې د دې خلکو نه ځان ساتي وی دا عذاب تی زکه لر شو چې حضرت یونس په دعوت کې کوتاهی کړی وه حضرت یونس په دعوت کې کوتاهی کړی وه پوره دین قوم ته نو رسولې د هغې د وجې نه عذاب در شو یا بدبخته پیغمبر چې په دعوت کې کوتاهي وکړي دا خو ګناه کبیره ده او مسله دا ده خو د تمام امت اتفاقی مسله ده چې انبیا د ګناهونو نه دغه دي پاک دي د وړو نه هم د غټو نه هم قبل النبوت هم بعد النبوت هم نه دلته چې الله ته عذاب لرې کو ځکه یې لرې کو چې عذاب لا شروع نو دوی ایمان راوړو فنفع ولو شاء ربک بیا وی کچرې خوښه شوې وي د رب ستا لآمنه نو خامخا ایمان به راوړی وي من هغه چا فی الارض چې په ځمکه کې دي کلهم ټول جمیعا په یو ځای که الله ته خوښه وي الله به دا ټول خلک مجبوره کړی وي او بلا اختیاره په زور به پې الله ایمان راوړی وي لیکن ما وی په زور چرته خوند کوي خوند کو دا کوي چې الله هر چا اختیار ورکي او سړی په خوښه ایمان راوړي او په خوښه کفر وکړي پیغمبر علیه السلام به ما ویل ډیر زور کو کوشش به کو چې دا ایمان روړي دا ایمان روړي وی افا انت تکره الناس آیا ته مجبورولی شي خلک آیا ته زور کولی شي په خلکو حتی یؤمنو حتی یکونو تر دې پورې چې شي دوی مؤمنین ایمان راوړونکي ګورې ایمان راوړل د الله په توفیق کیږي ښه او که د الله کتاب ته کیناستلي دا د الله په توفیق که اعمال د نه الله پاک واغستل دا هم د الله په توفیق باندې وما کان لنفس او نشته د د هیڅ یو نفس دپاره ان تؤمنه چې هغه ایمان راوړي الا باذن الله مګر په حکم د الله ما وی که ایمان دیم د الله په توفیق که د الله دین ته کیناستل دي د الله په توفیق دا خو عامو صحابو به هم کول رسول الله به هم کول بزرګان هم کړي دي خاص کر زمونږ استادان مشران نه دي د دارلوم دیوبند چې کوم اکابرین دي وای دوی به چې درس کې یو سړی کیناست طالبانو خو به اسم قدر کو چې یو سړی به اسې د بار نه راغی او درس ته به کېناست وی الله پاک په دې سړی باندې اراده د خیر کړې ده هلکه دې سړی باندې الله اراده د خیر کړې ده دې راغې نن کېناسته منډه لاسونه یې ښکل کې عجیبه سړی دی دا د الله توفیقی ویجعل الرجس او الله ګرځي مرداری پلیتی دا ګناهونه علی الذین په هغه خلکو لا یعقلون چې هغوی عقل نه کوي بیا د الله د قدرتونو بیان قل انظرو ورته ووایه چې یا خلکو وګورئ تاسو مازا چې دا څه دي فی السماوات په اسمانونو کې په د اسمانونو کې د الله د قدرتونو دا نظارې وګورې والارض او په ځمکه کې دا وګورې خو ما وی چې بدنصیبه سړي هغه به څه د نظارو نه څه فایده والي اوس چې ته غر ته لاړ شې د الله د قدرتونو دا نظارې ګورې دی بوټو ته ګورې دی تیږو ته ګورې د هره تیږه چې په کومه طریقه لګېدلي دی غر کې لیکن چې ناپوهه خلک یي بدبخت هلته هم دوی ډوان ګډوي هلته هم دوی بدعملې کوي وما تغني الآیات او فیده به ونه رسوي دلایل فیده به ونه رسوي دلایل والنظر یرونکي عن قوم لا یؤمنون هغه قوم ته چې هغوی ایمان نه راوړي فهل ینتظرون دوی انتظار نه کوي په ایمان راوړو کې هلکه څه شي ته انتظار کوئ الا الا مثل ایام الذین ایام ورځو ته وایي لفظي معنی دا ده مګر پشان د ورځو د هغې خلکو خلو چې هغه تیر شوي دي من قبلکم مخکې ستاسو نه ایام ورځو ته وایي هلکه دا موجوده خلک ایمان نه راوړي دوی انتظار کوي پشان د هغې ورځو پشان د ورځې د هغه خلکو چې هغه تیر شوي دي د دوی نه مخکې خو مزري استاد وایي ذکر د ایامو دی مراد واقعي دي مګر پشان د حادثو د هغې خلکو چې هغه تیر شوي دي مخکې د دی نه هلکه د کمې خبرې هغسې حادثه د باندې راشي لکه په عادیانو چې راغلې وه چې مسلسل اته ورځې بادو که د هغې حادثې انتظار کوئ چې په سمودیانو راغلې وه او که د هغه حادثې دغه کوی چې په فرعون راغلې وه قل ته ورته ووایه ځه چلو فانتظرو تاسو انتظار کوئ انی معکم یقینا زه ستاسو سره من المنتظرین د انتظار کوونکو نه ټیک ده دا میدان د امتحان دی هر څه به راځي سختۍ او تکلیف خو ثم ننجي بیا به موږ نجات ورکو رسولنا خپلو پیغمبرانو ته دعا وکړئ یا الله ته زموږ رضا شي یا الله خپل فضل او کرم په موږ باندې وکړي یا الله خپل فضل او کرم په موږ باندې وکړي ربه ته په موږ باندې رحم وکړي زموږ د حالاتو اصلاح وکړي ربه خپل توفیق زموږ سره شامل حال کړي د خپل عظیم کتاب ربه صحیح پوهه راته راکړي د خپل خوږ پیغمبر علیه السلام په حدیث هم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 مړی چې سړی ویشتلی شوی دی هغوی ته هم دعا وکړي چې الله پاک د هغه مغفرت نصیب کړي الله یې پسمنمدګانو ته صبر ورکړي وصلی الله